له ابو هريره رضي الله عنه ځخه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل، د الله جل جلاله د لارې د مجاهد مثال د هغه لمونځګزار او روژه دار دی چې نه له لمانځه څخه ستړی کېږي او نه له روژې، تر هغه چې خپلې کورنۍ ته د غنيمت او اجر سره واپس راسي او یا ورته مرګ راسي او جنت ته داخل سي. وینا پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي وینا پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي نن د دوشنبې ورځ د 1413 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې څلورمه او د 2019 میلادي کال د جنوري دوهمه نیټه ده د شریعت غږ راډیو د دې ساعت خبرونه ته مو زه حامد مجاهد هر کله کوم په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته بسم الله الرحمن الرحیم د هلمند په سنګین کې مجاهدینو څلور پوستې او یوه پراخه سیمه فتح کړې ګڼ شمېر مهمات په غنیمت نیول سوي جګړه لا په شدت سره دوام لري دغه راز د همدې ولایت په مرکز لشکرګاه او نهر سراج کې د ګوډاګیو عسکرو دوه پوځي موټر ویجاړ شوي دي د میدان وردګ ولایت په جلریز او چک ولسوالیو کې یو ټانک او یو رینجر موټر دغه راز شپږ تنه عسکر له منځه تللي دي. د فراه ولایت په بالا بلوک کې مجاهدینو د ګوډاګیو عسکرو یو ټانک ویجاړ کړی دی او د غزني په مرکز کې شپږ تنه مجرمین په عام محضر کې مجازات شول. تېر دوه زره شپاړسم میلادي کال لکه د تېرو کلونو په شان د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره همداسې له بریاوو او فتوحاتو ډک کال وو او د دې کال تر بشپړتیا پورې مجاهدینو وکولای شول چې د لوی خدای جل جلاله په فضل سره فتح شوې ولسوالۍ وساتي او نورې فتح کړي چې دا مهال د ټولو فتح شوې ولسوالیو تعداد یو څلوېښتو ته رسېږي. لله الحمد دا د اسلامي امارت د لا بریا او د خارجي او داخلي دښمن د رسوایۍ او مطلقې ناکامۍ ستر دلیل دی. د دې تر څنګ د کندوز، هلمند، اروزګان، فراه او فاریاب ولایتونو مراکز د مجاهدینو تر محاصرې لاندې راغلل او د دې کال په اوږدو کې لله الحمد د حقایقو په درک کولو سره له ګوډاګۍ ادارې څخه زرګونه عسکر او پولیس راجلا او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شوي دي. یوازې په تېر دسمبر میاشت کې د اسلامي امارت د دعوت و ارشاد او جلب و جذب کمېسیون په هڅو او د ځايي مجاهدینو په ملاتړ د هېواد په مختلفو ولایاتو کې نهه سوه نهه تنه چې د کابل ادارې اړوند په بېلا بېلو ارګانونو کې په کار بوخت وو د حقایقو په درک کولو له د فاسد رژیم ځخه راووتل او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای سول. دوی مختلف النوع لوی او وړې وسلې، مخابرې، وسایط او زیات شمېر مهمات مجاهدینو ته راوړي دي. دغه راز مجاهدین وتوانېدل چې له دښمن څخه زرګونه میله سپکه او درنه وسله او په زیاته اندازه شوبلې، رینجر موټر او نور اراده جات په غنیمت ونیسي. د دښمن اوولس زره پنځه سوه نهه دېرش تنه عسکر، پولیس او اربکیان وژل شوي، په وژل شویو کې سلګونه تنه د دښمن لوړپوړي قومندانان او چارواکي شامل دي. وسلام د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی قاری محمد یوسف احمدی اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې مجاهدینو څلور پوستې او یو پراخه سیمه فتح کړې ګڼ شمېر مهمات یې په غنیمت نیولي دي خبر وايي سهار وختي شپږ بجې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د سنګین ولسوالۍ د بازار په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په مرکزونو او پوستو وسلوال بریدونه وکړل چې سپکې او درنې وسلې په کې وکارول شوې، تر اوسه هم په شدت سره دوام لري. تر دې مهاله د دښمن څلور مهمې پوستې او د بازار ډېره برخه او پراخه سیمه فتح شوې، لسګونه عسکرو ته مرګژوبله اوښتې، په زیاته پیمانه مهمات په کې غنیمت شوي دي. د همدې ولایت د ګرشک ولسوالۍ په نهر سراج کې سهار نهه بجې د سنګین دورای په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک د ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ زوروره چاودنه وشوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. له همدې ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې په مرکز لښکرګاه کې سهار اته بجې د اول ششک په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر رینجر موټر د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې رینجر ویجاړ کړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. له همدې ولایت څخه مو وروستی خبر ترلاسه کړی دی چې په مرجع ولسوالۍ کې پر ګوډاګیو عسکرو د یوه کمین په ترڅ کې وسله وال برید وسو. خبر وايي برید پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ډرپ چارای په سیمه کې پر هغو عسکرو ترسره سو چې له خپلې پوستې څخه پلې په ګزمه راووتل. د برید په مهال د ګوډاګیانو پر شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه هم وسوه. په دې برید او چاودنه کې شوبله ویجاړه، دوه تنه عسکر وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د مزدورو عسکرو پر یو رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنه تېر ماښام شپږ بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د بمبای په سیمه کې رامنځته شوه چې له امله یې یو رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو، څلور تنه عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوي دي. د همدې ولایت په جلریز کې بیا تېره شپه دوولس بجې د زیولات په سیمه کې د مزدور عسکرو بیس ته نږدې د عامه نظم پولیسو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. معلومات ښيي، په دې چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی، پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. دغه راز تېر ماښام اووه بجې په یاده سیمه کې پر ګوډاګیو پولیسو د مجاهدینو له لوري وسله وال برید وشو. د برید په مهال دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېر یې لا نه دی څرګند شوی. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون غرمه دوولس بجې د خواجه خضر په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر ټانک د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. چاودنې ټانک ویجاړ کړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. او د همدې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې بیا دوه تنه انسان تښتوونکي نور محمد د ګل محمد زوی د پشت رود ولسوالۍ اوسېدونکی او فقار د غلام زوی د فرارود ولسوالۍ اوسېدونکی سهار د خاک سفید ولسوالۍ د دیوالي سرخ په سیمه کې په عام محضر کې په خپله سزا ورسېدل او ووژل شول. دواړه انسان تښتوونکي یوه میاشت وړاندې د پشت رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې یو ماشوم یې اختطاف کړی و وروسته یې قضیه د اسلامي امارت شرعې محکمې ته وسپارل شوه، د شرعې محکمې له لوري له یوې میاشتې پلټنې او تحقیقاتو او د نوموړیو له ګڼ شمېر اختطافونو او غلاوو د اقراره وروسته نن سهار د اړوند مشرتابه په تایید سره په خپله سزا ورسېدل او مسلمان ولس یې د تل لپاره له شر ځخه وژغورل شو. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې بیا غرمه یوولس نیمې بجې د کوتلک په سیمه کې د ګوډاګیانو پر موټریز کاروان وسلوال برید وشو برید تر نیم ساعته دوام وکړ، دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوي، غرمه دوولس نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګلمندي په سیمه کې د ګوډاګیو پر شوبله د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه، چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره شپږ تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. له نیمروز ځخه مو وروستی خبر ترلاسه کړی دی چې د خاشرود په ولسوالۍ کې پرون ماپښین دوه بجې د ګوډاګي دښمن الوتکو پر هغه غونډۍ چې د اسامي امارت بیرغ ورباندې رپاند و سخته بمباري وکړه. په بمبار کې مجاهدینو ته زیان نه دی اوښتی. دا چې د ګوډاګۍ ادارې چارواکي ادعا کوي چې مجاهدینو ته یې مرګ ژوبله اړولې، موږ یې په کلکه ردوو. دښمن غواړي په دې ډول دروغجنو ادعاوو سره خپلو مورال بایللو ګوډاګیانو ته روحیه ورکړي. د ننګرهار ولایت په غني خیل ولسوالۍ کې غرمه یولس بجې د پنځه ویشتم نمبر ویالې په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر یوه ایم بي ټانک د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای پر ځای سوي مین په وسیله چاودنه وکړه. معلومات ښیي په یاده چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو، شپږو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته او تېر ماښام شپږ بجې د پروان ولایت د بګرام په هوایي اډه یو ځل بیا د اسلامي امارت مجاهدینو توغندویز برید ترسره کړ. تر دې وړاندې سهار اوه بجې هم یاده اډه د مجاهدینو له لوري تر کارنده توغندویز برید لاندې راغله. د بګرام هوایي اډه په هېواد کې د امریکايي اشغالګرو تر ټولو لویه ځاله ده چې نږدې هره ورځ د مجاهدینو له لوري تر توغندیز بریدونو لاندې راځي. د خبر په اساس توغندي په ټاکل شویو هدفونو لګېدلي او په ترڅ کې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د غزني ولایت د مرکز اړوند په قره باغو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو پنځه تنه غله او یو ځاني په یوه محضر کې په درو ووهل. د غلو دغه ډله د اسلامي امارت مجاهدینو د هغو هڅو په ترڅ کې نیولې وه چې په سیمه کې یې د امنیت د تامین په موخه ترسره کوي. د غزني له مرکز څخه مسؤل مجاهدین وايي چې د غلو دغه پنځه کسیزه ډله او یو تن ځاني ننګیال د عبدالروف زوی د غزني ولایت د مرکز د قلعه قاضي اوسېدونکی، عبدالرازق د عبدالخالق زوی د زابل ولایت د شاه جوی ولسوالۍ د غزنویانو د کلي اوسېدونکی، اسدالله د سلطان زوی د غزني ولایت د مرکز د خشک کلي اوسېدونکی او ذبیح الله د محمد انور زوی د غزني ولایت د مرکز د قدر آباد کلي اوسېدونکی، عزت الله د غلام رباني زوی د غزني ولایت د مرکز د ملا عبدالرحیم د ګوډلو د کلي اوسېدونکی، او محمد یاسین د هاشم زوی د غزني ولایت د مرکز اړوند د قره باغي د کلي اوسېدونکی چې پنځه تنه یې د غلاوو او له خلکو څخه د مالونو او پیسو اخیستلو په جرن او یو تن محمد یاسین د هاشم زوی د زنا د هڅې په تور د جرم د ارتکاب په مهال نیول شوي وو او بیا د اسلامي امارت قضایي ادارې ته سپارل شوي وو. د معلوماتو له مخې، نوموړي مجرمین د خپلو جرمونو له اعتراف او د درې ګونو محاکمو له پرېکړې وروسته نن په یاده سیمه کې د ګڼ شمېر خلکو په حضور کې پنځه تنه یې هر یو نهه دېرش تعزیري دورې ووهل شول، دغه راز یو کس بل ته د سپکې غلا په تور پنځه ویشت دورې تعزیري سزا ورکړل شوه. په خبر کې ویل شوي، د اسلامي امارت د مجاهدینو له دې کار څخه خلکو چې سلګونه تنه په سیمه کې راټول شوي وو، په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي درې ګونې محکمې لکه ابتدایه، استناف او تمیز فعال دي. ولس د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه ډیر خوښ او مطمئن دی. ځکه چې خلک عملا ویني چې د دوی مسائل په چټکۍ او له اداري فساد پرته حل کوي اوس خلک خپلې قضیې د کابل د ادارې د محکمو پر ځای د اسلامي امارت محاکمو ته وروړي حتی د هغو ښارونو او سیمو څخه هم چې د کابل د حکومت په لاس کې دي، خلک د امارت محکمو ته مراجعه کوي. داسې مثالونه هم شته چې د کابل د ښار څخه دولتي مامورینو خپلې دوسیې د اسلامي امارت محاکمو ته وروړې او هلته یې حل کړې دي. دوی پوهیږي چې د کابل د ادارې په محکمو کې چې څوک پیسه او واسطه ونه لري د هغوی غږ نه اوریدل کیږي او نه ورسره انصاف کیږي د دې وجه دا ده چې هلته د حکومتي چارواکو مقصد یوازې جیب ډکول دي له بلې خوا د اسلامي امارت غړي دغه کار د جهاد په نیت ترسره کوي هدف یې د الله تعالی د رضا حاصلول دي لکه چې په دې حدیث شریف کې راغلي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی په نزد محبوب ترین د خلکو هغه څوک دی چې خلکو ته یې ډیره ګټه رسیږي او د الله تعالی په نزد ډیر محبوب عمل دا دی چې د یو مسلمان زړه خوشحاله کړي یا یې اندېښنه رفع کړي یا د هغه له جانبه د هغه قرض ادا کړي یا یې لوږه ختمه کړي یعنې ډوډۍ ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې د یو مسلمان ورور سره د هغه د حاجت پوره کولو لپاره لاړ شم یعنی کومک ورسره وکړم دا غوره بولم تر دې چې په مسجد نبوي کې یوه میاشت د اعتکاف عبادت وکړم د اسلامي امارت اعضا د ولس په منځ کې اوسیږي او خلک ورته په اسانۍ سره لاسرسی لري دا څرګنده ده که دغه محاکم نه وای ډېرې خپلمنځي شخړې به د خلکو ترمنځ د وینې تویېدنې او دښمنۍ سبب ګرځېدلې وای په ولس کې به یې د ویرې ظلم او زورواکۍ فضا حاکمه کړې وای په تیرو څو لسیزو کې موږ د دغه شان ناوړه پیښو ډېری نمونې لرو اوس هم موږ وینو چې د افغانستان په لویو ښارونو کې په رڼا ورځ غلاوې کوي ماشومان تښتوي بیا وروسته یې د پیسو په خاطر د بدن اعضا پرې کوي او یا یې وژني په وروستیو کې داسې راپورونه د هیواد په رسنیو کې خپاره شوي دي چې د پولیسو په یونیفورم کې دغه ډول جنایات ترسره کوي دغه کار په هیوادوالو کې سخته ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده داسې ثبوتونه هم شته چې نوموړي بانډونه د حکومتي چارواکو لخوا په پټه حمایه کیږي ځکه خو جنایات د کمیدو پر ځای نور هم په زیاتیدو دي دا حقیقت دی چې د افغانستان د مؤمن ولس ستونزې ډېرې دي اسلامي امارت یې په اوسني جګړیز حالت کې ټولې نشي ختمولای خو ویلی شو چې اسلامي امارت په هیواد کې له اوسنۍ جګړې سره سره په ولس کې د امن او ثبات عامل دی او خلکو ته یې د نسبي مطمئن او آرام ژوند فضا برابره کړې ده اسلامي امارت به دغه خدمت ته د ولس په همکاري او ملاتړ همدا شان دوام ورکوي ان شاء الله